درود شریف وایو اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى سيدنا نبينا محمد وبارك وسلم وصلي عليه زما عزتمند مشرانو او ګران ورونو او دوستانو دی وخت کې مونږ او تاسو ټول د قرآن شریف د ختم په سلسله کې د ښکلې اجتماع او تقریب کې راغون شوي یو ستاسو دا ناسته، ستاسو دا ایسارېدل، ستاسو دا اورېدل دا عبادت دی او خدای پاک دې ستاسو دا عبادت په خپل دربار کې قبول کړي. وروڼو دا د خوشحالۍ خبره ده، خلک د دنیاوي خبرو جرګو ته راجمع کېږي، هغه هم په خپل ځای یو حده پورې پکار وي، خو دا د دین جرګه ده او د دین فکر دی، او د قرآن شریف عظمت او لویی ده او د قرآن شریف په ختمیدو خوشحالی ده دا د دی ټولو تقریباتو نه زیات بختور دی او زیات مبارک دی دی برادر چی کوم تلاوت وکړو زه خو بی اندازی خوشحاله شوم او تاسو ته په دی غرض ویم چی تاسو هم خوشحاله شی او دا په دی د خدای شکر ادا کړی چی په داسی لرو علاقو کی د غرونو په علاقو کې او په خشکه ځمکه کې په قبایلو کې چې د هغوی د پښتو ژبه هم ډېره سخته ده زموږ عام خلک پرې نه پوهېږي او هغوی د خدای پاک په فضل و کرم سره داسې ښکلې تلاوت کوي نو دا یقینا د شکر باعث دی دا د دې دین د مدرسو برکت دی لوی لوی ملایان دي ګوري زموږ ورسره واسطه ده زه اوس د سبق نه راپاڅېدم لوی لوی ملایان موږ سره سبق وایي غټ غټ پټکي په سر يې لوی لوی ږيري مزيدار شکلونه يې خو د قران شريف تلاوت خطا کوي داسې مونځ کوي چې ته به وې ياره ده پسې خو مې مونځ ونه کړ حرفونه غلط وايي کلمې غلطې وايي حال دا دی چې څنګه مونځ فرض دی نو قران شريف فینا دا د مونځ حصه ده قران شريف صحیح کول هم فرض دی خو دې طرف ته خیال نه کوي کلمې خطا وای نو تاسو د خدای شکر ادا کړئ چې ستاسو دا بچي قرآن شریف صحیح زده کړي او په ښکلې طریقه وایي نو مونځ یې هم صحیح دی او د دې د برکته به انشاءالله دا نور هم قرآن شریف صحیح کړي دا سلسله ګورې د دې دیني مدرسو د برکته رو د بسم الله الرحمن الرحیم ثوابونه او درجې تاسو واورېدې بسم الله ویل سنت دي او اعوذ بالله دا فرض دي ځکه د دې حکم راغلی نو د قران شریف شروع لیکل خو پکې نه دي خو د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نه ده او که ستاسو خیالي نو د قرآن شریف آخري صورت کې د شیطان نه د امان غوښتو دعا راغلې ده قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس د مال و دولت هم غل نه دی، د عقیدې، د اعمال او د اخلاقو غل دی، خدایه ستا په فضل به د ده نه خلاصېږم د ده نه مې بچ کړې. نو د قرآن شریف شروع هم د شیطان نه په امان غوستو راغلې ده او په آخر کې هم داسې ښکلي صورت دی چې تا ته دا ښيي چې د دې شیطان نه امان وغواړه. دا شیطان وروڼو دې څه شی دی؟ دې ته خیال کوئ؟ دا شیطان څه بلا ده او شیطان نه ولې امان راغلی شیطان نور یو مخلوق دی د خدای پاک زما خبرو ته خیال لره چې په سترګو نه ښکاري خو خدای داسې ناشنا طاقت ورکړی دی چې د انسان په رګونو کې ګرځېدی شي د انسان زړه ته ځان نسئ د انسان دماغ ته ځان نسئ هر ځای ورته نږدې دی نوم یې کردوس دی عزازیل دی حارس دی او کنیه ابو لبینی ده خدای مخکې پیدا کړی دی خو د خدای د یو حکم نه انکار کړی دی چې د آدم علیه السلام د سجدې نه انکار وکړو خدای رسوا او ذلیل کړ خدای پاک ته مخامخ قسم وخوړ وی خدای د دې انسان د وجه نه د ده ذلیل کړی زه دې د جنت نه وښکې نو ستا په لویې مې د قسم یې چې زه به دوی ګمراه کوم دا قسم په دریشتمه پاره کې ذکر دی خدای پاک وی د شیطان بیان کوي قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین او زما دی په خپل حق توب قسم وي چې زه به تانه او تا پسې چې څوک روان وي د هغوی نه به دوزخ ډک کړم نو د خدای او د شیطان یو بل سره قسمونه شوي دي نو چې دومره یو بې حیا مخلوق چې خدای پاک ته مخامخ قسم وخوري چې زه به انسان ګمراه کوم نو هغه به خپل وس کې کمی نه کوي د دې وجه نه ته چې قرآن شریف وې تا ته دا حکم دی چې ګورې د دغه شیطان نامان وه دا داسې دشمن دی چې دا په سترګو نه ښکاري که په سترګو ښکاره کېدې په ټوپک به دې ویشتی په لرګي به دې والی وې د خپو نه به دې تړلی وې جیل ته به دې اچولی وې د دې وجې نه دا حکم نه دی کړی خدای مونږ ته چې لرګي راوالی او ټوپک راوالی کافر پسې خو به ټوپک او لرګی راوالې شیطان سرکوزی خو ښکاری نه نو تا ته کلمه ښایي چې ته دا کلمه ووایه شیطان به اثر نشي کولی درته وایي چې دروازې ته ننوځي د خدای نوم واله شیطان به بار پاتې شي تا ته وایي چې ډوډۍ خوري ته د خدای نوم واله شیطان در سره به خوراک نشي کولی کور ته چې نږدې کیږي ته د خدای نوم واله شیطان پکې حصه نشي اخیستی جومات ته چې راځې د خدای نوم دې وایه شیطان به اثر نشي کولی نو قرآن شریف یو لوی هدایت دی د دې هدایت اول دشمن شیطان دی شیطان به د دې هدایت نه تا اړی اړی کله به دې یو خوا اړی کله دې به دې بل خوا ته به وایې خدایه دا یو خبیث شیطان دی چې د ده نه به ستا په فضل خلاصېږم زه په خپله د ده مقابله نه شم کولی ښه اوس یو سوال دی زموږ یو استاد و، هغه وي زه ریل ګاډي کې روان وم، نو ما سره یو انګریز ناست و، هغه انګریز راته وایي چې تاسو دا وایئ چې د شیطان دومره ناشنا طاقت دی، د انسان په رګونو کې ګرځېدی شي او د سترګې رپ کې د یو ملک نه بل ملک ته رسېدی شي، نو دی به څنګه په دې کلمو تښتي؟ تش اعوذ بالله ووایه دی به تښتي؟ تعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی وی یا دې د خدای نوم واش نو دی به تختی وی او وی داواله وی ته د دې کلمې د زور خبره د اعوذ بالله د کلمې نه چې دې کلمه کې څومره زور دی وی شیطان چې دا کلمه ووري چې مسلمان وي دا کلمه نو د شیطان مازغو ته سلور خبره راشي اول دا ده چې دغه لوی خدای ته اواز وکړه چې د هغه طاقت زما نه زیات کړه شیطان خو خدای پیژني دویم دا ده چې خدای پاک د ده اواز اوري دریم دا ده چې خدای را رسیدی شي د دې امداد له څلورم دا ده چې دا ورته د لوی خدای ویلي دي چې ما ته اواز کوه ته خلاص نو شیطان چې دا څلور خبرې ذهن ته راولي هغه بیا ټینګېدی نه شي، دوه خپلې او دوه پردۍ منډې کړي. وایي یو سړی چې روان وي په شاړه ځمکه او یو غل ورپسې راوځي یا ډاکو نو که دی ورسره په خپله مقابله کولی شي خو کي خو که نه شي کولی نو دی وایي یا ملک صاحب راورسېږه نو که د دې غل دا یقین چې یاره ملک صاحب طاقت خو زما نه زیات دی او هغه اواز واورېد او فوراً را رسېدی شي او دا د هغه سړی دی نو دا غل به دې سړي ته لاس نه کړي دی به منډه کړي ځکه وایي که ملک صاحب راغی ما وژني او که نه دې څلورو خبرو کې د یوې خبرې یقین نی نو هغه به خپله غلا کوي اوله دا وایي چې ملک صاحب که راشي زه هغه سره مقابله کولی شم دویم دا که طاقت یې زیات دی خو اواز نه اوري هغه پنځه میله لرې دی چغې دې دی وایي که نه دریم دا که اواز واوري رارسیدی نه شي ډیر مزل دی او څلورم دا ده که زه طاقت یم زیات دی او اواز یم واورید او رارسیدی هم شي خو د هغه څه کار دی چې دله راځي وایي غل خپل کار کوي نو شیطان چې دا اعوذ بالله واوري د ده ذهن ته دا څلور خبرې راشي چې یاره ده خو خدای ته اواز وکړو چې د هغه طاقت زما نه زیات دی زه د هغه د مقابلې نه او خدای پاک د ده اواز واورید او خدای رارسیدی شي او خدای پاک ورته ویلي دي چې بس ماته اواز کوه ته خلاص نو یې شیطان به ټینګ شي نو یغه انګریز وایي واقعي د دې کلمه کې خو ډېر لوی زور دی نو دا اعوذ بالله چې سړی وایي شیطان به یې تښتي خرونو شیطان سړی څنګه ګمراه کوي ګورې دا عام خلک په یو طریقه ګمراه کوي او دا شیخان په بله ګم طریقه د شیطان نه ګوره یو سړی نشي بچ کېدی بغیر د هغه سخت شخص نه چې خدای د هغه ساتنه وکړي، ځکه خدای ویلي دي، زما په نېکانو بندګانو ستا بیا وس نه رسي، نو دا خلک په دوو طریقو ګمراه کوي، ما ته خیال کوه، عام خلک لکه ږیره خریل ښه نه دي، په ږیره خریلو کې دغه کې چې یاره ته به ډولې ښکارې، خسته به ښکارې، مزې دار به ښکارې، که ږیره دې پرېښوده نو لوی بوډا سړی به درنه جوړ شي، څوک په غلا باندې عادت کړي، څوک په حرامو. څوک په پوډرو په هغه ګناهونو چې تیم ګناه ګڼي او زیم ګناه ګڼه عام خلک خو په دې ګمراه کوي او شیخان پیران زبرګان دا موه چې یو سړی پیر شو نو د شیطان نه به بچ شي شیطان نه بچ کېدل ګران خدای ته قسم خوړل یو سړی شیخ شو نو هغه به د شیطان نه بچ شي شیطان دومره مردار دی چې هغه د شیخې په جامه کې ګمراه کوي هغه باندې به یو عبادت شروع کړي چې هغه به نه خدای ویلي نه به رسول ویلي نه به صحابه کرامو ویلي ده ته به د عبادت په رنګ کې یو شی پیش کړي نو دی به په دې لاره ګمراه کړي ها مثال یې درته ښه ډېر داسې شیخان دي چې هغوی بانګ ووایي اذان نو د اذان نه پس په زوره درود شریف وایي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله الصلاة والسلام علیک یا حبیب الله دا درود شریف په زوره وای ها څوک با وای دواړو یو مطلب دی که چا مخکې وي او که چا وروسته وي دا دوی د عبادت په نیت کوي د ثواب په نیت یې کوي خو که دا ترې تپوس وکړي چې دا درته چا ښودلی دي دا اذان مونږ ته چا ښودلی دي وروڼو رسول الله راته ښودلی او رسول الله مبارک خپلو صحابو کرامو ته ښودلی دی بلال صاحب ته خو د بلال صاحب اول اذان کوونکی دی د حضور پاک عاشق دی نو د دوی نه دا تپوس وکړئ چې دا مخکې درود شریف وایه په زوره یا وروسته درود شریف وایه په زوره دا مونږ ته پیغمبر ښودلی دی نه دی اصحابانو ته ښودلی دی نه دی بلال صاحب ته ښودلی دی نه دا صحابه وی نه دا د مذهب څلور غواړو امامانو ویلی دی نه نو یا ځناورو چي زموږ پيغمبر موږ ته اذان ښايي او دا طريقه يې راته نه ده ښودلې او د هغه ښکلي مبارک صحابه دي هغوی دا نه دي ويلي نو تاسو د هغوی نه زيات زبرګان يئ که زيات عاشقان د رسول الله يئ دا هغه يو شيطاني وسوسه ده وروڼو چي د عبادت په نوم باندي سړی ګمراه کوي خدای پاک دي ترې تاسو او موږ وساتي دا ښه کار نه دی نو دوی به تاته څه وايي چي ماته خيال کوه چیرونو دا غا شیطانی دوکا دا نرونو درود شریف د ایمان حصہ دا په حضور پاک وینا فرض دا خو بانک کې زیاتی او کمی ولی کې کینه جماعت کې درود شریف وای په پټه ځان سره درود شریف وای ټول اوقات په درود شریف کې ولګوا منظم کوا او درود شریف وای مون خو د درود شریف نه نه منع کوو مونږ وایو د اذان په شکل له اذان سره ولې زیاتې او کمې وکړو دا د شیطان هغه لار ده چې دا شیخان ګمراه کوي وروڼو تاسو ته وایم بانګ شروع کیږي د الله اکبر نه الله اکبر الله اکبر که چا په زوره بسم الله ووې ورسره لکه د اذان په شان په زوره ووې دی غلطي وکړه که ټیک کار یې وکړه غلطي وکړه اوس که ورته وایې چې دا ولې وې نو دی به درته وایي ولې بسم الله ښه کار نه دی څه بسم الله ګوره ډوډی سره خلک وایی داسی وایی داسی وایی نو که ما بانګ سره ووی نو څه ګناه وشوه نه بانګ سره دی ګناه وکړه ځکه د بانګ نه مخکی دا په زوره نه ده راغلی ته خو د پیغمبر هغه ښکلی طریقی په خپل عقل باندی ماتی دا درته چا وی ګوره د بانګ په اخر کی راغلی دی لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله نیمګړی کلمه ده ځکه پوره کلمه داسې ده، لا اله الا الله محمد رسول الله، داسې ده که نه ده؟ خو که چا بانګ کې ورسره ده ووې، په زور یې ووې، لا اله الا الله محمد رسول الله، نو تاسو به وایئ که نه وروڼو چې دا دې غلطي وکړه، غلطه ده که نه ده؟ که هغه درته ده ووې چې ما پوره کلمه وویله نو ما څه غلطي وکړه، موږ وایو د دې کلمې ځای جدا دی. ځان له کېنه لا اله الا الله محمد رسول الله وایه، غلط کار دې دا وکړو چې تا په بانګ کې د ځان نه خبرې زیاتې کړې، بانګ خو د دواړو جهانو سردار چې مونږ ته ښودلی دی او د هغه ښکلې صحابه ویلې دی او بلال صاحب او مؤذنینو به وي هغوی به د الله اکبر نه شروع کاو او په لا اله الا الله باندې به یې ودراو، نې مخکې په زوره څه ویلي دي نې وروسته په زوره څه ویلي دي، دا خو د شریعت پولې دي. دا شریعت پولی ولی ماتی نو دا شیخان دا شیطان په دی طریقه گمراه کوي پوه شوې کنه ګناه خو ګناه ده هغه د عبادت پران کې گمراه کوي یو ځل معاویه صاحب د کوټې د پاسه ملاست رضی الله عنه چې ملاستو نو نیمه شپه شوه، د تهجد وخت شیطان راغی او د خټې ګوتې نه یې وخوځو چې پاسه مانځه وخت چې راویښ شو هغه د لوی عزت خاوند و، حضرت معاویه رضی الله عنه دې وپېژنده واره او د انسان په شکل و، کلک یې د لاس نه ونیو بیا ترې پټېدی نه شو، وی دا دې ولې راختلې زما کوټې ته او زه دې راویښ کړم؟ وی صیب مانځله مې راویښ کړ، ګناه مې وکړه څه چې مانځله مې راویښ. وینه ته خو مانځله څوک نه راویښه رشتیا حال وایه که نه څرمن دې وباسم ستنې پورې دې تړم اوس تې رانه څوک نشي خلاصول وی صیب رشتیا درته وایم خو زما او ستا مخکې ډېره زمانه شنۍ تېره شوې ده دوستانه نو د هغې زړې دوستانې خاطر مې کو ته هم کافر وې پخوا او زه هم کافر یم نو ما وی راشه اشنا مې دې مانځلی راپاڅوه وی ښه شیطانه ته هم چا سره اشنۍ پالې تا خو به زه د کفر خبرې ته را بللې وې نو د ایمان خبرې ته دې څنګه را وبللې دا دې هم دروغ وې وې ښه صاحب پرېږده چې رښتیا حال درته ووایم وې پرون تا نه د تهجد لمونځ قضا شوی و اوده پاتې شوی نو سهار دې خدای پاک ته ډېر وژړل نو خدای پاک د هغه اصلي تهجد نه زیات ثواب درکړ نو ما وې که نن هم اوده پاتې شي نو سار له هسې نه چې د هغې نه زیات وژاړي، نو زیات ثواب به خدای ورکړي، نو تا ته مې هغه ډېر ثواب نه شو پېرزو، ځکه مې اصل وخت له راپاڅولو په هغې خپلې شیطانۍ کې هم کار و. داسې یو بوډا سړی و، روزانه به یې په شیطان سل کرته لعنت وی، نو چا ته کنځل کول څه ثواب نه دی، چې سړی شیطان یادوي، نو خدای ولې نه یادوي، خدای به یادوي شیطان. نو ده دا وظیفه کړې وه دا به هم ورته چا ښودلي قمقل شیخ نو چرته دی د دیوال خواته ناست دا بوډا شیخ شیطان راغی د زلمی په شکل دی بوډا ته وای بابا جی د دې دیوال نه را دی خواشه دا دیوال را پروزي چې را دی خواشو اتفاق دا دیوال لا پریوت دا بوډا سړی ورغه زری د دې زلمي لمن ونیوله وایې بچې ته خو ډېر ښه سړی یې، زه دې د لوی غم نه بچ کړم، زه دې د مرګ نه بچ کړم، ته څوک یې قربان بچیه داسې داسې او ورته وایي کاکا جي څه یې کړې خو د مرګ نه مې بچ کړې نه، وایي نه راته بال وایه ته خو ډېر ښه سړی یې، وایي کاکا زه هغه سړی یم چې روزانه راباندې سل کرته لعنت وایې، زه شیطان یم، وایي ښه ته خو ډېر زیات ښه سړی یې چې بیا درباندې نه وایم اوس دوکه کېږي. او ورته وای وای نه زه ښه سړی نه یم که ته د دیوال نه لاندې مړ پاتې شوی خو خدای به د شهیدانو مرتبه درکړې ما وی عاصم بوډا دې پرېږده چې په خپل کټ پوزي مړ شي چې د شهیدانو مرتبه والا خدای ورنه نو شیطان داسې سړی دی ګورې دا به نه وای چې فلانکي بابا حاجي صاحب رحمت الله علیه دا ویلي دي، ټیک ته د هغه عزت په خپل ځای دی، خو دا تپوس به کوې چې دا عمل دا خدای او رسول مونږ ته په خپل کتاب کې او خپل ښکلي پیغمبر په ښکلو طریقو کې ښودلی دی که نه دی ښودلی؟ ځکه د هدایت لاره به د چا نه مونږ زده کوو؟ د خدای د کتاب نه او د پیغمبر د ښکلي طریقو نه، کوم عمل چې زمونږ په قرآن شریف کې نه وي، کوم عمل چې زمونږ پیغمبر نه وي کړی، هغه یې صحابه کرامو ته دي ښودلې، دا پېښې چې دا څه اصل نه لري، دا د ځان نه خبرې دي. شکر دی دلته خو حالات ښه دي، دې پنجاب کې دا خبرې ډېرې دي. خلک به یو څه کوي، بل څه به کوي. یو ځای ته زه تللی وم، داسې درود شریف یې په زوره وویل. هغه سړي ته مې وویل، دا ولې وایې؟ نو ولې وایي، درود شریف ښه څیز نه دی څه؟ ته خلک د درود شریف نه منع کوې؟ نو ما ویل، نه درود شریف وایه، کېنه چې څومره ویلی شي ثواب دی. زه دې د بانک د د زیاتی کولو نه منع کوم بانک کې دا زیاتی کمې ولې کې تاسو نه یو تپوس کوم رونو د سبا دوه رکعاته فرض مونږ دی که چا د دو په ځای درې رکعاته وکړل نو صحیح کار یې وکړ که غلط کار یې وکړ که هغه دا ووایي چې روره ملا صاحب ته خلک د مونږ نه منع کې د دو په ځای مې درې وکړو نو خو ډېره ښه شوه نه مونږ دې د مونږ نه نه منع کوو مونږ دې د پېغمبر د طریقې نه مخالفت نه منع کوو، تا د پېغمبر علیه الصلوة والسلام او د صحابه کرامو نقشه پرېښوده، دا خو درته شیطان دماغ کې یو غلط فکر اچولی دی، مونځ کې به زیاتې او کمې نه کوې، وروڼو مونځ کې ولاړه مخکې ده که نه ده او ورپسې رکوع وي او ورپسې بیا ولاړه او ورپسې سجده وي، که سړی مخکې کیني او بیا یې وروسته ودریږي. او یا سجده مخکې وکړي او رکوع وروسته وکړي یا د رکوع په ځای دوه رکوعګانې وکړي او د سجدې په ځای پنځه سجدې وکړي یا په ولاړه سلام وګرځوي ښه سبق پکې ووایي ښه درود شریف یا د ولاړې په ځای کې درود شریف ووایي تاسو نه تپوس کوم که څوک د الحمدو په ځای ولدوالین په ځای درود شریف ووایي یا سجده کې د سبحان ربي الاعلی په ځای درود شریف ووایي د صحیح کار وکړه که غلط کار غلط دی که ته دا وایې چې یاره دا خو درود شریف دو وي او درود شریف کو ثواب دی او په دې پیغمبر علیه السلام خوشحالیږي مونږ وایي دا ټولې خبرې ښکلې دي خو مونږ تا ځکه منع کړو چې درود شریف د د سجدې په ځای کې نه دی راغلی او درود شریف د قیام په وخت کې نه دی راغلی قیام په وخت کې الحمدلله راغلی ده ته به هغه په هغه خپل ځای کې ووایې په رکوع کې به سبحان ربي العظیم ووایې په سجده کې به ده ووایې درود شریف به په قاعده کې وایې اوس د ځان نه خبرې چې ته کې دا خو د دین نقشه دې بدله کړه پخوانو قومونو خپل دین په دې طریقه روان کړی دی شیطان به راغی دی شیخانو له او هغوی ته به یې نوې نوې طریقې ښودلې د هغوی د وجې نه به په دې قوم کې راغلی نو د دین هغه ښکلې نقشه او هغه اصلي نقشه به پاتې شو خبرو ته خیال کوئ حضرت علی مرتضی نه قربان شم جماعت کې ناست د مازیګر مونځ یې کړ نو د مازیګر نه پس خو نفل نه کېږي نو یو سړی راغی دوه رکاته نفل نیت یې وتړ ورته وایي وروره دې وخت کې نفل نه کېږي نو دا سړی ورته وایي وی ما به خدای په عبادت نیسي څه زه د خدای دوه رکاته مونځ کوم او خدای ته سجده لګوم او خدای نه سوال کوم نو ما به خدای پاک په عبادت دوزخ له بوځي چې ته راته مه کوه نو علي صاحب وخندل وې ګوره شیطان ګمراه کړو شیطان څه شیطان ورته وای په عبادت به د خدای دوزخ ته نه بوځي د ښکلې پیغمبر د طریقې په مخالفت به دې بوځي هغه خو دې وخت کې مونږ نه دی کړی مونږ ته یې ویلي د مازدیګر نه پس نفل نه کېږي ته د ښکلې پیغمبر د طریقې نه ولې بدل ځې عبادت کوه د عبادت خپل وخت دی چې ماښام شي چې څومره نفل کولی شي او چې بیا د نفل وخت راشي کوه دې وخت کې نه دی راغلی د دواړو جهانو سردار نه دی کړی او د هغه ښکلې اصحابانو نه دی کړی نو روه د بانګ سره مخکې اضافه او کمول د هغه شیطان ګمراه کوي سړی د عامه ګناه خو هر سړی پېژني خو د شیخانو ګناه پېژندل ګران وي ځکه خلک خو هغوی ته په ښکلې نظر ګوري او هغه شیطان دوکه کړي هغه هم کله د ناپوهۍ د وجې نه کوي پوهېږي نه خو پوهېدل یې پکار دي ځکه دا ناپوهي دا د خدای په نزد عذر نه داسې نور خبرې وي رو عقل او رواج سړی ته لار نشي ښودلی عقل خو به درته دا وایي دا وکړه او عقل به درته دا وایي دا وکړه که عقل پسې ځې او په خپل خیال پسې ځې نو قسم دې د دین نقشه او د ژوند نقشه به بدله شي نه ته به هغه لوی رڼا ته ګورې هغه ښکلي پيغمبر ته چې د هغه نه لويه رڼا نشته چې خدای پاک مونږ ته رالېږلې ده، هغه جامې څنګه اغوستې دي، هغه خوراک څنګه کړی دی، هغه عبادت څنګه کړی دی، هغه روژې څنګه نيولې دي، هغه لمونځ څنګه کړی دی، چې چرته هم کله شبه شي، نو خدای. له ځان نه پکې خبرې مه کوه، که عقل پسې سړی ځي نو د چا عقل پسې به ځي؟ یو دوه درې خبرې درته هسې ساده کوم، دې ودونو ته ګورئ، د دې ځای رواج خو راته نه دی معلوم، خو د وزیرستان زموږ شاګردان هم یې تللي مې هم په دورو کې او نکاحګانې مې هم بعضو دوستانو له تړلي دي. یو لوی عالم و وزیرستان او زما شاګرد دی، هغه راته وایي، وایي زموږ د وطن دا رواج دی، چې نکاح وتړي، ښځه یې راوستي، دی به څلور او پنځه میاشتې کور ته نه ځي، نه به د ورځې ځي، نه به د شپې ځي. نو ما ته یې ویل، زه پنځه میاشتې پس کور ته تللی یم. او عالم؟ ما ویل، ولې؟ وایي، دا زموږ د وطن رواج دی، که زه تلم په شرمولو یې شرمولم. وایي، زموږ وطن کې دا دي چې دا نو ورته ووایي چې ښه دا تاسو کره مېلمانه راغلې ده، نو ته دومره بې دغې بې ادبه چې ده دومره کور ته زر ځي دا اوس دماغ کې ورته اچولي شوي دي نو ما ورته وی ځناوره هغه خو مې شاګردو ما وی چې میلمه څوک راولي د میلمه څوک تپوس کوي که نه کوي میلمه هم راوستی دی او تپوس یې نه کوي دا وی زمونږ وطن کې یوازې د هغې عقل کې دا یو هلک له مې نکاح تړله نکاح مې تړله خړې پړې جامې اغوستې وي خیرنې ما ویل که دا واده ستا نه دی څه وی واده زما دی که نو ما وی چې ستا واده دی نو زمونږ وطن کې خو چې چا وادي خشته جامې اغوستي وی دا خو دلته ډېر سخت بد ګڼي بیا به راپورې خلک خاندي چې خسته واده دی نو تا ښکلې جامې اغوستې دي د هغوی عقل هغوی ته دا ښودل په بعضې مصر کې او په شام کې او په عراق کې د امیانو کې دا رواج دی چې د طالبانو په جدا ژوند دي وي دا خو چې د یو بل د خوی بوی نه خبر شي او سال له طبیعت لګي نو نکاح رستو تړي خو دوی به ګرځي یو میاش په هوټلو کې به شپې تیري د سین په غاړه به ګرځي ځان لا نو تاسو په خپل خیال کوي چې اور او پنبه یو ځای کیږي هغه به څه کوي نو ړومبي اولاد یې وي حرامیان انا لله ته به حیران شې چې کمبختانو دا څه کوي دا رواج دی ته به سړي سره خبرې کوې او تا سره به جواب مخکې ښځه درکړي موږ بعضې علاقو کې ګورې موږ سره به ښځې ستړي مشي نه کوي نه به را سره لاس راکړي که سړي سره دې ستړي مشي وکړه او ښځې له دې لاس ورنه کړه هغوی پې ډېر خفه کېوي دا زموږ د ښځې دې بې عزتي وکړه د هغوی عقل دا هغوی ته ښودلی دی وروڼو که سړی په خپل عقل پسې دا ټول د شیطان هغه تلبي هلکه دغه عقل ستاسو دا بیکار عقل دی ته دا لارې د پیغمبر نه تپوس وکړه که په عقل لار موندې شوې نو خدای پاک به دا ښکلی پیغمبر دنیا ته نه رالیږلی عقل خو ما سره مو تا سره مو ده سره مو ته دې ښکلی پیغمبر ته وګوره عقل لار هماغه ده چې دې ښکلی پیغمبر ښودلی یو ځل په شام کې د حضرت معاویه صاحب حکومت او یزید یزید بادشاهي وه د هغه د زوی خو د یزید دوه زامن دي یزید په خپله ظالم تېر شوی دی او دوه زامن یې سټي کې ناست دی په روم کې اټلي کې نو د هغې عجیبه نخرې دي که درته یې بیان کړم خو دا پوپ رامناست نو دا خالد الکو دی ورغی اجتماع ته چې یاره دا خلک څه وایي چې دی ورغی هغه پادریانو پېژنده د شام هغه لوی پوپ ته وایي هغه لوی پادري ته چې دا د مسلمانانو د بادشاه زوی دی نو هغه مې عزت وکړ وی راځه بچې ما سره نږدې کېنه کېنه ده ورته غوږ کېښود دې عقل پورې درته ته وی د دین سبق وایې وی او وایم لږ لږ سبق وی که څه تپوس درنه وکړم نو جواب به راکړې وی که جواب راته دلله به درکم کنی خپل استادانو نه به تپوس کوم وی ښه ستاسو دین کی د عقل نه خلاف خبری دی دا ورته دا پوپ وی وی سنګه وی ستاسو پیغمبر ویلی دی علیه الصلاة والسلام دا دنه اوس تپوس کوي چې جنت ته مسلمان لاړ شي نو جنت کې به خراس کا کوي او بار ته به نه کینی نو دا خو زمونږ عقل نه مني چې سړی دی غوښې هم خوري، مېوې دې هم خوري، خو هغه څښاک دې کوي او بار ته دې نه کېني. دا خو د عقل نه لرې خبره ده. ده وخندل، وې دا خو د عقل نه خلاف خبره نه ده. وې ته یې منې؟ وې او. وې دا کېدی شي چې انسان خو هغه څښاک کوي او بار ته نه کېني؟ وې او. وې که تا سوچ کړي نو په هر بني آدم باندې داسې یو وخت تېر شوی. بني آدم چې د مور په خېټه کې او د څلور نیمو میاشتو شي دی دی جمدی شي روح پکې پکوالی شي زړه حرکت شروع کی د ته غذا باقاعده رسی تر پیدا کېدو پورې د خوراک د سکا کر سره سي او دی دا څلور نیمې پنځه میاشتې چې د مور په خېټه کې دی نه متیازې کوي نه ډکې کوي نه تشې کوي هر انسان چې دومره موده خدای پاک بې بې بارته ساتلی شي نو دا انسان ډېره موده هم ساتلی شي نو هغه سړي وي ټیک دی وي هوښیار زمونږ په دین کې د عقل نه خلاف خبره نشته خو عقل هغه دی چې پیغمبرانو مونږ ته ښودلی بیا ورته وایي وی بچی ته خو ډېر هوښیار یو بل تپوس درنه کوم وی جنت کې چې خلک میوې خوري نو ستاسو پیغمبر وایي چې یو اونې نه به میوه راشو کې او خلاصېږي به نه وایي دا خو زموږ عقل نه مني یو مې اونه ده او هغې کې د شمېر څانګې دي نو مثلا د شمېر مڼې دي پکې یا سې امرود یا څه بل څه نو خو چې د یو شکول خلاص شو نو دا هم د هغه د بې عقلۍ خبره وه کوم ذات چې د اونه میوه پیدا کوي هغه پکې پیدا کولی شي ده ته وایي دا پادري چې زه خو په دې خبره نه پوهېږم دی ورته وي، دا خو اسانه خبره ده، یو څیز نه به میوه راشوکي او خلاصیږي به نه، وي د دې څه مثال شته په دنیا کې؟ وي او، وي ستا مخې ته څه پراته دي؟ کتاب ورته پروت و، انجیل شریف، وي دا تا لوستی دی که نه؟ وي او، وي دا دې ولولي، دې ولولي، دې کې د شمیر پاڼې دي، هر سړی د دې کتاب نه د خپلې پوهې مطابق فایده اخیستی شي، خو د کتاب په پاڼو کې به فرق راشي؟ وي نه د کتاب په پاڼو کې فرق نه راځي. تا ته زر مسلې زده کړې ده ته شلې زده کړې ده ته خپله فایده واخیسته وی دغه شان به د جنت میوو نه هر سړی فایده اخلي او هغې کې به فرق نه دا ده په خپل عقل جواب وکړو کنې زمونږ د دواړو جهانو سردار وای جنت کې چې جنتي خورا څکاک کوي د ده نه به خوشبویه خوله ځي خولې سره به تحلیل راځي خو خوله به دومره خوشبوی چې د اندازې نه زیاته خدای پاک دې ستاسو او زموږ نصیب کړي نو ته به وایې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم خدایه د شیطان نه مې وساتې دې مې په غلطه لار باندې ګمراه نه کړي ځکه شیطان کله سړي ته رواج یاد کړي یاره دا زموږ د کلي رواج دی دا ډزې چې کوي په ودونو کې دا ګوره د شیطان لمسون دی کنې دوی ته چې ده ووایه چې دا ډزو په ځای ډوډۍ زیاته ورکړه نو هم به دې ثواب وشي هم به صدقه ده ډز څه دی د اسمان اسمان په ډزولې مال دې ضایع شو، خلک پرې تنګ شو، بیماران تنګ شي او زنانه او واړه ویریږي، د ډېرو خلکو د خولې نه بې اختیاره ښېرې وخېژي. زه خو چې کتاب ګورم او څوک ډزو کړي نو انسان دی اګر چې پرې بیا خفه یم خو زه وایم خدای هم داسې که کم بختانو نو وخت ګوری نه ناوخته وایي که نه سړی وایي نو د چا ښېرې خو به قبولې شي نو کم بختانو واده هم سپېره شي ډز څه شی دی دا خر اواز دی. نه پکې خوند شته، نه پکې سروت شته، نه پکې ترنم شته. ښه ډوډۍ ورکړه، ښه چرګان وکړه، نو هم ثواب دی هم سړیتوب دی. خو دا ورته عقل ښودلي چې یاره دا زموږ رواج دی او رواج پسې ځه. ته به د پیغمبر طریقو ته ګورې، د هغه د ښکلې صحابو ته، د هغه ښکلي دین ته چې هغوی په ودونو کې څه کړي دي، په غم کې یې څه کړي دي، په عبادت کې یې څه کړي دي، په بانګ کې یې څه کړي دي. نو دا اعوذ بالله په دې ده چې دا لوی کتاب ستا مخې ته پروت دی، ګورې خیال کوه شیطان به تا ته مختلف رکاوټونه اچوي، د دې کتاب نه به دې منع کوي او د دې د کتاب د خاوند دا ښکلې پیغمبر نه به دې منع کوي، نو ته وایه اعوذ بالله، خدایه ستا په لوی ذات او ستا په کرم او ستا په فضل د دغه شیطان نه امان غواړم چې هغه یو حکم نافرماني وکړه نو رسوا شو، نو زه ستا د حکم نافرماني ونه کړم، دی خو به ځان له خپل ملګري پیدا کوي، خو ته زما د دې کتاب هدایت نصیب کړې او د دې خپل ښکلې پیغمبر په لاره مې تلل نصیب کړې. خدای پاک دې ستاسو دا مجلس بختور کړي او دې کوم وړوکي چې قرآن شریف ختم کړی دی تاسو ته نصیب او دې وایاست چې کتابونه راټول شوي خدای تعالی ستاسو ته زیات نصیب کړي قرآن پاک ستاسو بچي دي خدای نیکان کړي او مشرانو له دې د حیا او د عزت ژوند ورکړي خدایه د قرآن شریف او د حضور پاک په هدایت زموږ عمل نصیب کړې او خاتمه هم په صحیح ایمان کړې. او په اخري وخت کې هم دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله تبلیغ څه بزرګان دی هغوی یو خبره دوه د تبلیغ په باره کې مو نو تبلیغ یو ښکلی کار دی چې دې وخت کې په عالمي سطحه شروع دی په دې عالم اسلام کې دومره منظم کار یوې ډلې نه کوي او نه کولی شي یو سل څلورو شپېتو ملکونو کې دې وخت کې پنځه لکه افراد په تبلیغ کې مشغوله دي پنځه لکه کسان په یو سل څلور شپېتو ملکونو کې یو جماعت هم داسې نشته چې دومره لوی کار کوي په خوږه طریقه دا یوه دویم د دې نه لویه خبره شته چې سړی خپلې پیسې خرچ کوي خپله ټیکاله خوري خپل سفر کوي او په جماعتونو کې شپې تیروي او تاسو ته د دین خبرې کوي د دې نه به ښکلې کار وي په مخته ځمکې د دې نه ښکلی کار نشته که تاسو لاړی بار دنیا کې د دې ډېر لوی اثر دی مونږ خو دلته یو دا چې څوک مخالفت کوي نو دوه قسمه خلک وي یا خو پوه نه وي یا جزانان ناپوهه او بعض یې ضد غشتي نو د هر د دین کار مخالفت هم وي مخالفت ته به نه ګورئ تاسو د دین کار ته ګورئ چې د دین کار څومره دی دوه نیم لکه درې لکه کافران خدای مسلمانان کړل په لږو ورځو کې خدای پاک د دوی په لاس قسم دی زمونږ د دین دا مسله ده که سړی د ټول جهان کافران په خپله چاړه حلال کړي نو دومره ثواب یې نشته لکه چې یو کافر دې مسلمان کړي ځکه چې دا ټول کافران دې مړه کړل نو دا دې کوم ځای ته ورسول دوزخ ته چې د یو کافر دی مسلمان که دی دی د دوزخ نه بچ کړ پیغمبران خدای دنیا ته د قتل لپاره نه دی رالیږلی چې د خدای مخلوق دی وجني دا قتل آخري لار ده پیغمبران خدای د هدایت دپاره رالیږلي دي چې ددې حکمت ددې سړي اخلاق د خلکو څخه ګوته څښا شي نو اول خو به کوشش کوي چې ګوته روغه پاتې شي مرهم به پرې لګوي پټۍ به لګوي ستنې به وي چې بلکل نا امیده شي چې دا ګوته ښه کیږي څه کوي چې دا دیخوا لاس خرابوي نو بیا به ګوته پرې کوي یو هوښیار ډاکټر هم داسې نه چې ګوته د جوړیدی شي او هغه دې پرې کړي انسان ته چې هدایت کولی شي وژنې به یې نه د دې وجې نه هر جهاد ته چې به سيد الکائنات ته نو په خپله يې همدا کول او دی حکم هم و چې اول به دعوت او تبليغ نه کار لې ته به ورته دعوت د اسلام ورکې چې قبول کړي ښه په ښه که قبول نه کړي بيا به ورته جزيه ووايې بيا اخيري مسئله ده نو خدای پاک په دې دا شروع چا کړې ده او دا ولې شروع ده دا هندوستان کې يو عالم و محمد الياس صاحب يې نوم و د انګرېزانو په دې اخيري دور کې نو په دغه روځو کې هندوانو کې یو تحریک و هغه ته شودی تحریک وایي دا هندوان ډیر بې خونده خلک دي نو دی دا تحریک و د نوجوانانو دوی به د بانډو په مسلمانانو وګرځېدل او ورته وی ګوره اسلام تاسو خو پلار نیکونه مسلمانان نو دا خو د عربو نه خلک راغلل او په زور یې مسلمانان کړی راځئ چې دا خپل دین بیا قبول کړو نو دوه دوه نیم لکه درې لکه مسلمانان یې هندوان کړل د هندوستان بانډې ډېرې کمزورې دي ګورې زمونږ د کلو د قبایلو مسلمانان بیدار دي منځونه کوي حجونه کوي هوښیار دي پنجاب ته لاړی او هندوستان ته لاړ شی نو بانډې به وي کلي به وي ټول ورځ به زمینداري کوي کلمه نه ورځي جماعتونه یې شار دي که مو لیدل خره پکې سري سپي پکې بچي اچي نو دا عالم وي چې دا خو ډېره خطرناکه خبره ده چې دا دومره مسلمانان یې راله خراب کړل، دی وایي موږ خپله ولې ډلې نه جوړوو، یو څو کسان یې ملګري پیدا کړل او په هغه کلو وګرځېد، هغه دوه دوه نیم لکه کافران یې چې کافران شوي دوباره یې مسلمانان کړل او بیا یې وایي دا تحریک پرېښودل نه دي په کار ځکه د بادشاهانو په سطحه اوس څوک کار نه کوي نو پرېږده د غریبانه په سطحه به کار کوو د دین خدمت به کوو او دین به خورو. نو تحریک یې شروع کړ خدای پاک هغه دومره عام کړ چې داسې ګوټ به د ملک نی پاتې شوی د دنیا چې هغې ته دا نیکان خلک نی ورسیدلی حیران به شی که د هغې قصې درته وکړم نو تبلیغ دا ښکلی کار دی تبلیغ کې چې سړی وځي نو خدای پاک پکې درې صفته پیدا کوي خیال کوه اول دا ده چې په خدای پاک باندې یقین مضبوط شي ځکه سړی د جنت او د دوزخ خبرې اوري نو د خدای په وعدو، د خدای په طاقت، د خدای په قدرت، د خدای په مالکیت، د خدای په اختیار چې نفع او ضرر، خیر او شر، جنت او دوزخ دا ټول د دغه رب العالمین په اختیار کې دي نو د خدای په ذات باندې یقین مضبوط شي نو او دا د ایمان بنیاد دی ایمان د سړي کلک شي دا حقیقت دی ګوره دویم رونو عملونه یې ښکلي شي مونځ یې صحیح شي ډیر خلک دي چې مونځ خطا کوي لکه تاسو سورې د لوکو سجده برابر نه کوي قومه جلسه نه پیژني حج یې صحیح شي زکات یې په صحیح طریقه شي روژه په صحیح طریقه شي او عمل صحیح کول ډیر ضروری دي ځکه دا ګشتي شفاخانه ده یو متحرک اسپتال دی او ګرځیدونکې مدرسه ده د اسلام مدرسه ده هر څه به دې زده شي پکې دریم نمبر خدای اخلاق ښکلي کړي نو زموږ عالمان وایي ښکلي اخلاق هم لس دي او بد اخلاق هم لس دي. د ښکلي اخلاقو لس دوه خویونه دي او د خرابو هم دوه دي. ښکلي اخلاقو کې اول عاجزي ده، تواضع ده. په دې لاره کې خدای کې خدای انسان کې عاجزي پیدا کړي. که غټ افسر وي کډه به یې په سر وي، که غټ افسر وي اور ته به پوکي ورکوي، هغه لوګي او به یې په مخ راځي او په ږیره. که غټ افسر وي چې څنګه ملګري دال او مسور خوري دی به هم خوري. په شاړ جومات کې قسم دی چې سړی د چا کوڅې ته لاړ شي او تمبه ورته وډزوي او ورته وایي راشه د خدای دین خبرې کېږي او دی ورته وایي ځه شیخه قمقله او ځه شیخه ته پکې د کوم ځای نه راغلی څوک وایي د ښځو نه را تښتېدلي دی او څوک څه وایي دې خبرو ته ځان ټینګول او دا برداشت کول دا بغیر د تواضع او د عاجزۍ نه نه راځي د سړي دماغ کې چې معمولي لویي وي او یو ځل یو سړي ته نصیحت وکړي او یې نه مني بیا یې وایي خدای دې په تندر ووایي زه یې څه کوم خو دی وایي نه دا ګران کار دی ګورې موږ ځان ته ملیان وایو او نه شو کولی دا نو تواضع په سړي کې راشي او د تواضع مقابل لوی خوی تکبر دی تکبر د سړي نه وباسي عاجزي پکې راشي کني کډه په بازار کې ګرځول دا ګران کار او په شار جماعت کې شپې تیرول او خورې تلل کول په لوټی مقره کی وی جماعت له لوټی راوړه او د جماعت دا لختی پاک که دا به څوک وکی دا بغیر د عاجزی نه نه راځی نو تواضع سړی کی خدای راولی دویم دا ده سخاوت پکی پیدا شی ګوره زیات سخاوت د وخت ورکول دی یو سړی به تاله زر روپی هم درکولی شی خو پنځه ورځی به درسره نشی تیر وی زه اوس ګار نه یم معنی دا وه وخت ورکول بل پیسی خرچ کول بظاهره خو هیڅ فایده نشته د اخرت په نوم او د ثواب په نوم مونږ خو چې دوانیز لګو اول هم دا سوچي چې په دې به لس روپۍ ګټو په دنیا کې نو پیسې لګی سخاوت پکې راشي دا او د دې مقابل دې شومتیا شومتیا د سړي نه خدای وباسي چا کې چې تکبر وي او شومتیا وي دا پوه شه چې ټول خراب خویونه ده کې دي او چا کې چې سخاوت او عاجزي وي پوه شه چې دې ټول ښکلی اخلاق خدای ده کې راوستي دي نو تبلیغ ورته وکړي خدای پاک دا ښکلی اخلاق سړي کې راولي خدای دې موږ او تاسو ټول د خدای په لار کې قبول کړي درود شریف مو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ګرانو مینوالو زم دا دکان پتا یاد لرئ سرایدین اسلامی کیسر این سټی سنټر حنیف الله این قدرت الله